بیا یې چې کله خوښه وي راپاڅوي یې. له حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې غواړي روزي یې پراخه او عمر یې اوږد سي نو خپلوي دې پالي د دې حدیث روایت د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه عاصم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو. په ننګرهار ولایت کې شپاړس تن امریکایي افسران او عسکر په نفوذي بریدونو کې ووژل شول. د کندوز ولایت په دشت ارچي کې په پوسته د چاپې په مهال پنځه تنه عسکر قتل او درې تنه نور اسیران شول. د کندهار ولایت په میوند کې پوسته پتحه شپږ مزدور پولیس قتل دوې شوبلې ویجاړې، یو موټر او ګڼ مهمات ترلاسه شول. د غزني ولایت په قرهباغ کې شریرو اربکیانو د جمشید په نوم طالب العلم تر ژوندي نیول کېدو وروسته شهید کړ. شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي د خبرونو تفصیل په ننګرهار کې شپاړس تن امریکایي افسران او عسکر په نفوذي بریدونو کې ووژل شول د منصوري عملیاتو په جریان کې پرون ماپښین یوه بجه د ننګرهار ولایت سپینغر ولسوالۍ مامندو سیمه کې په هغه غونډه نفوذي بریدونه وشول چې ګڼ امریکايي افسرانو او عسکرو له داخلي عسکرو سره غونډه لرله. برید دوه تنو نفوذي مجاهدینو قومندان پاچا خان او قومندان میندارچ چې د ظاهر قدیر په ملیشو کې لاره پخوا استخدام شوي او د قومندانۍ دندې ورسپارل شوې وې ترسره کړ. په برید کې شپاړس تنه امریکايي افسران او عسکر ځای پر ځای ووژل شوي او ګڼ شمېر نور امریکایان ټپیان شوي دي. برید داسې مهال وشو چې د امریکایي اشغالګرو ځواکونو افسرانو او عسکرو په مامندو سیمه کې له یادو قومندانانو سره په یوه غونډه کې ګډون کړی و وروسته دغه دواړه نفوذي قومندانان هم د دښمن په برید کې شهیدان شوي دي له برید او درنو تلفاتو لیدلو څخه وروسته سیمې ته امریکایي الوتکې راغلي او پراخه سیمه یې بمبار کړې چې تر پنځه ویشت تنو پورې ملکي خلک یې هم شهیدان کړي دي او یو بل خبر وایي چې تېره شپه امریکایي اشغالګرو عسکرو د خپلو داخلي غلامانو سپیشل فورس عسکرو په ملتیا غوښتل د ننګرهار ولایت خوګیاڼو ولسوالۍ سور ډاک سیمه کې د مجاهدینو په یو مرکز چپه ووهي چې د مجاهدینو له سخت غبرګون او بریدونو سره مخ شول د جګړې په نتیجه کې دیارلس تنه داخلي سپیشل فورس عسکر ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول دښمن د درنو تلفاتو په لیدلو سره یاده ټوله ساحه ورته نږدې کلی او د کلي مسجد بمبار کړل چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ولسي خلک شهیدان او اته تنه نور ټپیان شوي دي د عامو خلکو ډیر شخصي مالونه موټر او ځینې نور وسایل هم له منځه تللي د مخامخ جګړې په جریان کې اته کسه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته رسېدلي او څلور نور ټپیان شوي دي اشغالګر دښمن چې کله په کوم ځای کې د مجاهدینو له مقاومت سره مخ شي او تلفات وویني نو کسات یې له ولسي خلکو اخلي او کلي او کورونه له یوې مخې بمبار کوي د کندوز ولایت په دشتیارچي کې په پوسته د چاپې په مهال پنځه عسکر قتل، درې تنه نور اسیران شول. له کندوز ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې د منصوري عملیاتو په لړ کې تېره شپه د یاد ولایت دشتیارچي ولسوالۍ اړوند د حبیب الله سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو دښمن ځپونکې چاپه ووهله. د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د چاپي په مهال د اسلامي امارت مجاهدینو په خورا لوړ مورال سره د ځانګړو مهارتونو په کارولو سره په پوسته کې پنځه تن عسکر ځای په ځای ووژل او درې تنه نور یې له ګڼ شمېر وسلو او مهماتو سره له ځان سره د اسیرانو په توګه یوړل په یادو عملیاتو کې لله الحمد مجاهدین ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې پوسته فتحه اووه تنه مزدور پولیس قتل او دوه تنه نور ټپیان شول بیګا شپه لس بجې د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اړوند د جرنامو په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته بیګا شپه د لیزري وسلو په مټ پراخ وسله وال بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت اووه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول او پوسته یې ویجاړه شوه. په پوسته کې له دښمن څخه دوه کلاشینکوفونه، یو کارمولی ټوپک، یو راکټ، درې چانټې او ګڼ شمیر نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د زقوم چهراهي په سیمه کې بیګا شپه اوه بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او په کې میشت درې تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شول. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د قارې د پوستې په سیمه کې بیګا ماخوستن اته بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول چې په پایله کې څلور تنه پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته او یو بل خبر زیاتوي چې د یاد ولایت په ناوې ولسوالۍ کې یو مزدور عسکر قتل راکټ یې د مجاهدینو لاس ته ولوېد د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې پوسته فتحه، شپږ مزدور پولیس قتل، دوې شوبلې ویجاړې، یو موټر او ګڼ مهمات ترلاسه شول. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د سره بغل په سیمه کې بیګا مخستن لس نیمې بجې د مزدور دښمن په امنیتي پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د منصوري عملیاتو په لړ کې وسلوال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت شپږ تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل شول چې جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي او پاتې یې په تیښته تللي او دوې شوبلې ویجاړې شوې همداراز په پوسته کې له دښمن څخه یو رینجر موټر یو راکټ یو ثقیل څلور کلاشینکوپونه پنځه صندوقه مرمۍ دېرش د راکټ مرمۍ یو شل ډزی او ګڼ شمیر مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي د برید په مهال یو تن مجاهد زخمی شوی همداراز پرون سهار په یاده سیمه کې یو تن مزدور عسکر د درسکوب په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې رنجر ویجاړ څلور مزدور عسکر قتل دوه ژوبل شول د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د قلعه نظر په سیمه کې د مزدورو سرحدي عسکرو په رینجر موټر د خښ کړای شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د یاد ولایت د درسکن ولسوالۍ اړوند د رودیګس په سیمه کې تیره ورځ مازیګر څلور بجې د مزدور دښمن په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو چې په پایله کې یو ټانک تخریب درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول په پیښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید او یو بل خبر زیاتوي چې د یادې ولسوالۍ اړوند د رودیګس په سیمه کې د مزدور دښمن په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی په پیښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید د کونړ ولایت په چپه دره ولسوالۍ کې په بیس او څلورو پوستو بریدونه وشول چې په پایله کې شپږ عسکر مړه او ټپیان شول پرون سهار شاوخوا نه بجې د کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ اړوند د مزدور عسکرو په بیس او د ګلسلک، مجیدکوټ، پایا او د قلا د نری په څلورو دفاعي پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل. د خبر په اساس د نښتو په لړ کې د پایا په پوسته کې یو تن عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. دغه راز دوه تنه عسکر د قلا د نری په پوسته برید کې ژوبل شول. په خبر کې ویل شوي لر وروسته شاوخوا یولس بجې د پایا او قلا د نری په پوستو په عسکرو هغه مهال مجاهدینو ناڅاپي برید وکړ چې هڅه یې کوله د وژل شویو عسکرو جسدونه انتقال کړي په نښته کې یو تن عسکر مرګونی ټپي شو د یاد ولایت د منورې ولسوالۍ اړوند د انځرو ډب سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ خبر وايي په دغه برید کې دښمن ته تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی دغه راز پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د یادې ولسوالۍ مربوط کوترګټ او د تلاشۍ په نوم پوستو باندې هم د مجاهدینو له لوري بریدونه وشول چې دلته هم دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی او یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند مڼو کنډو سیمه کې پوستې ته نږدې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې دښمن ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. دغه راز پرون مازیګر شاوخوا درې بجې د یاد ولایت منورې ولسوالۍ اړوند د بچي ډاګ سیمه کې پوستې ته نږدې په شریرو اربکیانو چې پلي روانو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ خبر وايي په دغه برید کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د غزني ولایت په قرهباغ کې شریرو اربکیانو د جمشید په نوم طالب العلم تر ژوندي نول کېدو وروسته شهید کړ. تېره ورځ شاوخوا لس بجې د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ اړوند میرواعظ کلا اوسېدونکی یو تن طالب العلم جمشید د یادې ولسوالۍ مربوط ولیداد کلا په سیمه کې د شریرو اربکیانو لخوا لومړی ژوندی ونیول شو او بیا یې په خورا قساوت سره په شهادت ورساوه. یاد وحشت یې په داسې حال کې ترسره کړی چې له نیول شوي کس سره هېڅ ډول وسله هم نه وه، خو بې له کومې پوښتنې تحقیق او محکمې څخه تر سختو شکنجو او ځورونو وروسته یې په خورا قساوت سره ځای پر ځای شهید کړی او جسد یې غورځولی دی. د معلوماتو په اساس د قاتلینو اربکیان له جملې څخه یو هم بارک الدین نومیږي چې په اربکیانو کې دنده لري. د پلار نوم یې ملک دین دی او د قره باغ ولسوالۍ مرکز ته نږدې د پیزو کلي اوسېدونکی دی او اوس د شاپ په نوم پوسته کې دنده لري. دغه وحشي کس د دغه طالب العلم سره د نیول کېدو په وخت کې خپل عکسونه هم اخیستي چې خواله رسنیو ته راوتلي دي. د یاد ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند بر کلي، بنګل خېل او نوروزي کلیو اوسېدونکي څلور تنه اربکیان د اسلام او هېواد له دښمنۍ څخه لاس په سر او له مجاهدینو سره یو ځای شوي. خبر وایي چې تسلیم شوی هر یو علاقه دار د عبدالرحیم زوی، عیسی محمد د عبدالباقي زوی، ګل د لالي زوی او عبدالجبار د حقایقو په درک کولو او د مجاهدینو په هلو ځلو سره د مزدورې ادارې له ناولي سبک څخه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شول. دوی ته د اسلامي امارت مجاهدینو تود هرکلی ووایه. د یاد ولایت په شلګر ولسوالۍ کې د مزدورو پولیسو په پوسته برید وشو. برید تېره شپه شاوخوا دولس بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د یادې ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې د جلګې په نوم سیمه کې په یوه پوسته ترسره کړ. د خبر په اساس د برید په پایله کې درې تنه پولیس ووژل شول چې په وژل شویو کې دوه تنه د ننګرهار ولایت او یو تن یې د یادې ولسوالۍ اړوند صاحب خان سیمې اوسېدونکی و. یو بل خبر زیاتوي چې د یاد ولایت مرکز اړوند د قلعه قاضي سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. خبر وايي په دغه برید کې یو تن پولیس ووژل شو او یو بل ژوبل دی. په نښته کې لله الحمد مجاهدین ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د فراه ولایت په فراه رود کې پوسته فتحه، څلور سنګوري اربکیان قتل، مهمات یې ولجه شول. د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ اړوند د ګلمیخ په سیمه کې بیګا شپه لس بجې د مزدورو سنګوري اربکیانو په پوسته وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې کابو دوه ساعته یې دوام وکړ. د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت څلور تنه سنګوري اربکیان ځای پر ځای قتل، یو یې ژوندی اسیر او یو رینجر موټر یې وسوځول شو همداراز د دښمن یو ثقیل او یو کلاشنکوپ او ګڼ مهمات د مجاهدینو لاسته ولوېدل د بغلان ولایت په نهرین کې درې تنه اربکیان ووژل شول وسله یې د مجاهدینو لاسته ورغله تېره شپه د بغلان ولایت نهرین ولسوالۍ اړوند شکرکزار سیمه کې د لوی لار په سر د شریرو اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ خبر وايي په دغه برید کې درې تنه اربکیان ووژل شول او وسلې یې د مجاهدینو لاسته ورغلې. د بلخ ولایت په چاهي کې مشهور اربکی اغا مراد جرمن ووژل شو. د لوګر ولایت په مرکز کې چاودنې د دوو عسکرو ژوند واخیست. پرون سهار شاوخوا نه بجې د لوګر ولایت مرکز اړوند د تخت شاه سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه وکړه. د خبر په اساس په دغه چاودنه کې دوه تنه عسکر ځای په ځای ووژل شول. د بادغیس ولایت په دری بوم کې یو تن قاتل ونیول شو. د بادغیس ولایت له دری بوم ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار د یادې ولسوالۍ اړوند د ګل رښتي په سیمه کې یو تن قاتل اغاجان د میراجان زوی د روزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسېدونکی چې دوې ورځې وړاندې یو تن هیوادوال نیاز محمد ولد خان محمد د روزګان ولایت چوري ولسوالۍ اوسېدونکی په خپل کور کې د چاړې په مټ شهید کړی و ژوندی ونیول شو د نوموړي قضیه د اسلامي امارت شرعي محکمې ته سپارل شوې د یاد ولایت د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیګا شپه د اربکیانو یو تن مهم اربکی قومندان نورالدین د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو چې د مجاهدینو له تود هرکلي سره مخ شو او یو بل خبر وایي چې د بادغیس په غورماچ کې تر وخت تیر درمل ضبط او وسوځول شول د بادغیس ولایت له غورماچ ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون غرمه دولس بجې د غورماچ ولسوالۍ اړوند د تورنکي بازار په سیمه کې د اسلامي امارت د صحت عامه مسؤلینو په زیار ګڼ شمېر تر وخت تېر درمل کشف او وروسته د عامو خلکو په وړاندې وسوځول شول. د یاد ولایت په مقر کې په پوسته برید یو مزدور عسکر قتل شو. همداراز د بادغیس ولایت په سنګ آتش کې په پوسته برید شوی چې په ترڅ کې یو مزدور عسکر قتل شو.